قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ یوه په زړه پورې ترانه هم وړاندې کیږي لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا بشک چې دوزخ یو څارنځای دی د سرکخانو د استوګنې ځای چې تر ډیرو مودو به پکې پاتې کیدونکې وي نه به یخوالی پکې وڅکي او نه څښاک پرته له خوټېدلو اوبو او زو سمه برابره بدله ام مبشر له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په خلکو کې بهتره مرتبه د هغه سړی ده چې د خپل آس پر شا سپور وي دشمن ویروي او خپله هم له دشمنه ویره احساسوي نن د چهارشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې شپږمه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون له شلمې نېټې سره برابره ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته بسم الله الرحمن الرحیم د فراه په پشترود کې پر یوه قرارګاه د برید له امله د یو مهم قومندان په شمول لس تنه عسکر مړه او ژوبل دي همداراز په نوموړي ولایت کې د دښمن پر لیوا توغندیز برید څلور تنه عسکر وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي د سرپل په سیاد کې د مزدور دښمن دوې امنیتي پوستې فتح سوې پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان سول د قندهار په معروب کې مجاهدینو یوه پوځي شوبله ویجاړه کړې شپږ تنه عسکر یې وژلي دي او د لوګر په محمد آغا کې د دشمن پر پوستو او کاروان د بریدونو له امله قومندان حسن عاشور وژل سوی ګڼو نورو عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده شمدي د هر یو دښمن واړه اردوګان شي چندی د هر یو دښمن ماته ارزوګانې شي. اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ترڅ کې پرون مازدیګر پنځه بجې د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د شارکونه په سیمه کې د مزدوري اردو پر یوه مهمه قرارګاه د هوانونو په مټ برید ترسره سو د هوان اته مرمۍ په قرارګاه کې دننه پر نشه سویو هدفونو ولګېدې چې له امله د دریو قرارګاو مهم قومندان واسع خان په شمول شپږ تنه مزدور عسکر ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. همداراز د دښمن یو زکویک تخریب سوی او د قرارګاه ودانۍ ته زیان اوښتی دی. له همدې ولایت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې هغه توغندیز برید چې د همدې ولایت د مرکز اړوند د مزدور دښمن پر لیوا وړ مشپه ترسره سو په پایله کې درې د استوګنې اتاقونه او د برق ماشینان ویجاړ سول څلور تنه عسکر وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي د سرپل ولایت مجاهدین وایي چې د سیاد ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه د مزدور دښمن پر پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره سول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول سوې په پایله کې دوې پوستې په بشپړه توګه فتح او پکې میشت دوه تنه عسکر ووژل سول درې نور ټپیان سول او پاتې په تیښته ولاړل خو مجاهدینو ته لله الحمد کوم زیان نه دی رسېدلی د قندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د پښې په کلي کې پر هغو مزدورو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید وکړ چې سیمې ته د غلا لپاره راغلي وو او له خلکو یې په زوره خوراکي توکي اخیستل د برید په پایله کې د دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ وویشتل سوه په بشپړه توګه ویجاړه او شپږ تنه عسکر پکې ځای پر ځای ووژل سول د هلمند ولایت مجاهدین وایي چې د ګریشک او سنګین ولسوالیو تر مابین د کریم کاریز په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک سهار اوه بجې د مزدوري اردو پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه کړې چې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د دې ولایت د ناداري ولسوالۍ د زرغون له کلي پرون ماپښین د مزدوري اردو عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو پوستو په تېښته ولاړل د دشمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله له هلمند څخه وروستی خبر وایي چې د ګریشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ترابي پر هوټل بېګا شپه دوه بجې د مزدور ادارې ځانګړي اربکیان د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلې یوې پوستې په تېښته ولاړل وروسته مجاهدینو د دښمن پوسته په بشپړه توګه ویجاړه کړه د ننګرهار ولایت له شیرزاد ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون ماپښین دوه بجې د ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د مجاهدینو له لوري د هوان په مټ برید وسو د برید په پایله کې د دښمن یو اراده رینجر موټر ویجاړ سو دوه تنه پولیس ووژل سول او درې اربکیان ټپیان سول دغه راز په یاد برید کې د ولسوالۍ یو دفاعي برج هم ویجاړ سوی دی له ننګرهار څخه یو بل خبر وایي چې تېره شپه یولس بجې د غنیخیل ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ شاوخوا دفاعي پوستو د مزدورو عسکرو په قرارګاه او د مزدورو پولیسو پر کنډک د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره سول معلومات ښیي د بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ په انګړ کې دوه تنه پولیس وژل سوي یو ټپي سوی دی دغه راز د عسکرو په قرارګاه کې هم څلورو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او د دښمن یو اراده رینجر موټر هغه مهال ویجاړ سو چې د پولیسو پر کنډک د مجاهدینو له لوري برید ترسره سو په یادو بریدونو کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی اخوا د فاریاب ولایت په شیرینتګاب ولسوالۍ کې سهار اووه بجې د بازار تپې په سیمه کې د یوه سوال برید په ترڅ کې یو تن مزدور صاحب منصب ذبیح الله لوګري ځای پر ځای ووژل سو او ساتونکی عسکر یې محمد الله هلمندي ژوبل سو د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د بازار په سیمه کې سهار شل کم نه بجې د مزدوري اردو پر پلې ګزمه د ریموټ کنټرول مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې څلور تنه مزدور عسکر ووژل او یو یې ټپي کړ د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ د سپرۍ قرارګاه په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د مزدور دښمن پر یوه شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې یې شوبله ویجاړه کړې او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام اوه بجې د انګورباغ په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر مجاهدینو برید وکړ چې په پایله کې رینجر ویجاړ سو دوه تنه پولیس ووژل سول درې نور ټپیان سول او د همدې ولایت د حصارک ولسوالۍ پر ودانۍ هم برید سوی چې یو مهم افسر پکې وژل سوی درې اربکیان ټپیان دي له ننګرهار څخه وروستی خبر وایي چې ماپښین یوه بجه د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د شینواري کلا په سیمه کې پر مزدور عسکرو مجاهدینو برید وکړ چې په پایله کې درې تنه عسکر ووژل سول او له لوګر ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون ماپښین یوه بجه د محمد هغې ولسوالۍ د مامور سلام او شیر افغان په سیمو کې د کابل لوګر پر لویه لاره د مزدور دشمن پر پوستو او د عسکرو پر کاروان د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو په وسیله بریدونه ترسره سول معلومات ښیي د بریدونو په ترڅ کې د ګوډاګي دښمن د اتم کنډک قومندان حسن عاشور ووژل سو دا راز ګڼو نورو عسکرو او پولیسو ته هم مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند سوی له فراه ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې وړمه شپه د دې ولایت د مرکز اړوند د شوراو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو پراخ وسلوال برید ترسره کړ وروسته سیمې ته د دښمن د کومکي قوې پر رارسېدو سره جګړې نور هم زور واخیست او تر دوه نیمو ساعتونو یې دوام وکړ د برید په پایله کې په پوسته کې څلور تنه عسکر ځای پر ځای ووژل سول دوه نور ټپیان سول د کومکي قوې هم یو ټانګ د یو ځای په ځای سوي مین په مټوال وځول سو چې په بشپړه توګه ویجاړ سو او پکې د ساتنمن غاجام په شمول ټول سپاره پولیس ووژل سول د همدې ولایت د پشترود ولسوالۍ د شارکونه په سیمه کې وړمه شپه دولس نیمې بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن پر یوه مهمه قرارګاه وسلوال برید ترسره کړی دی په برید کې سپکې درنې او لیزري وسلې وکارول سوې د شپې تر درو بجو یې دوام وکړ په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر ووژل سول درې نور ټپیان سول د فاریاب ولایت د خواجه موسی ولسوالۍ د چغاتک په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته وسلوال برید وسو چې په پایله کې دوه تنه پولیس ځای پر ځای ووژل سول او دوه نور ټپیان سول له بدخشان ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د اختر په درې ورځني اوربند کې د یاد ولایت په وردوج او پېشګام ولسوالیو کې څوارلس تنه اربکیان د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او خپل عادي ژوند ته ستانه سول خبر وایي یاد اربکیان وروسته تر هغه د ګوډاګۍ ادارې له لیکو راووتل چې د اختر په مناسبت د امیرالمؤمنین اختریز پیغام یې واورېد او یا یې ولوست دوی د مجاهدینو له تود هرکلي سره مخامخ سول او په غاړو یې ګلونه ور وځړول یادو اربکیانو ته د مجاهدینو له لوري د آرام او هوسا ژوند تېرولو ډاډ ورکړل سو په تسلیم سویو کې لس تنه د وردوج ولسوالۍ اړوند د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي او څلور تنه نورې د پشکان ولسوالۍ مربوط د سوسکان د کلیو اوسېدونکي شامل دي د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې پرون مازیګر څلور بجې د اکاخیلو په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې پر استخباراتي کارمندانو د مجاهدینو له لوري برید وسو په یاد برید کې د نوموړې ادارې دوه تنه کارمندان ووژل سول د همدې ولایت د جغتو ولسوالۍ پر ودانۍ هم برید سوی دی د کونړ په وټپور کې پر دوو بیسونو او دفاعي پوستو بریدونه ترسره سول د فاریاب پالمار کې د مزدور دشمن پر پوستو وسلوال بریدونه وسول د فراه په برارود کې یو تن مزدور پولیس وژل سوی دی همداراز د دې ولایت په اناردره کې هم پر مزدور دښمن وسلوال بریدونه ترسره سول د فراه له پشترود څخه هم خبر وایي چې یو تن مزدور عسکر د یو برید په ترڅ کې ووژل سو د هرات په پښتون زرغون کې د مزدور عسکرو پر پوسته برید سوی د بادغیس په مرغاب کې بیا دوه تنه عسکر مجاهدینو ته تسلیم سوي دي د همدې ولایت د قادس ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ هم وسلوال برید ترسره سو له بادغیس څخه یو بل خبر وایي چې د غورمارش په ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر د دراسکو په مټ وویشتل سو او په سنګ آتش کې بیا د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید ترسره سو د نیمروز په خاشرود کې یو مزدور عسکر وژل سوی یو ژوبل دی موټر سایکل یې ویجاړ سوی دی د سریپول په سنګ چارک کې د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید وسو او د هلمند په ناوه کې یو مزدور عسکر وویشتل سو د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو راغلو اشغالګرو تاسو باید په دې پوسې چې تاسو پر یو آزاد هیواد او خپلواک ملت ناروا يرغل کړی په داسې حال کې چې تاسو ته هیڅ ډول ضرر نه ورسولای خو تاسو بیا هم د خپل ټکنالوژي په نشه کې د افغان ټاټوبې د تسخير په نیت ټول بشري او اخلاقي حدود تر پښو لاندې کړل هغه ټاټوبې چې دویم نوم یې د امپراتوریو هدیره ده ډیر ژر د چې دا حقیقت به د سر په سترګو وویني اوس وحشي غربي دنیا ته لوی خطر دی په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان نیکولسن په داسې حال کې چې ټول جنگي نیرنګونه او وحشتونه یې اوبه شوي او د غرور او تکبر سټه یې میړنیو افغانانو ورماته کړه اوس یې د تیښتې په شیبو کې ویلي چې له طالبانو سره یې پټې او د پردې تر شا خبرې دوام لري د اسلامي امارت ویندوی ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب رسنیو ته په یوه لېږل شوي سپیناوي کې د نیکولسن وروستۍ ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې اسلامي امارت د امریکایانو په شمول له هیڅ کوم جهت سره پټې او د پردې تر شا خبرې او مذاکرات نه لري او نه اسلامي امارت پر پټو خبرو او مرموزو حرکتونو باور لري د مجاهد صاحب په وینا د اسلامي امارت د مذاکراتو او تماس ځای معلوم او سیاسي مرکچیان یې ښکاره دي چې په قطر هیواد کې میشت او فعالیت لري جنرال نیکولسن چې د پنتاګون لپاره تر ټولو جنرالانو مجرب ځیرک او په عین حال کې وحشي برېښېده او ټرمپ هم د خپلې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره نوموړی په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشرۍ پر دنده پرېښود او سیمه ییزو تبلیغاتي لاوډ سپیکرونو هم د نیکولسن د ځلولو لپاره زیات پروپاګند باد کړ خو د الله تعالی حکمت ګوره لکه نور امریکایي جنرالان چې د تیرو اوولسو کلونو په اوږدو کې یو یو په افغاني میړانه او توره له پښو وغورځول شول او مړه څټونه له افغانستان څخه پنتاګون ته ورستانه شول په ډیر افتخار او ویاړ ویلای شو چې جنرال نیکولسن هم په داسې یو حالت کې له دندې لرې او له ذلیل برخلیک سره مخ شو چې اسلامي امارت په سلو کې اتیا برخه هیواد په ولکه او سلطه کې لري ولسونه تر پخوا د اسلامي امارت مرسته او تعاون کوي د سیمې او ګاونډ په ګډون د نړۍ اکثریت ذهنیت په دې خبره ولاړ او چورلېږي چې اسلامي امارت پوځي او سیاسي طاقت او مثبت سیاست لري او په عین حال کې امریکا نور دا توان او صلاحیت له لاسه ورکړی چې طالبان یا اسلامي امارت کمزوری او په زور خپله کومه برنامه او پروژه پرې ومني نو نیکولسن د پوځي او سیاسي مایوسۍ او شکست په یوه بد او نه جبرانېدونکي حالت کې له افغانستان څخه روان دی چې هیڅ کومه لاسته راوړنه له ځان سره نه لري نو اوس دغه مختوری او د زرګونو افغانانو قاتل پرته له دې چې په پرسوده خبرو او بې معنا تبلیغاتو تر هغو چې نوموړی امریکا ته رسیږي اذهان اخلال کړي بل کوم نیرنګ او فریب په لاس کې نه لري حقیقت دا دی چې نیکولسن او امریکایانو په افغانستان کې د افغانانو په لاس د الله تعالی په نصرت کلکه ماتې وخوړه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان د جګړې له امله رسوا شول نو د خپلې ماتې د پټولو او ځان ته د خټو د پوزې ایښودلو لپاره اړ دي چې د سولې او مذاکراتو په نامه شیطاني دامونه او دسیسې خپرې او تر څه وخته ژوندۍ وساتي په یو لړ هېوادونو کې غونډې او ناستې جوړې کړي او یو څو کرایه شوي اشخاص او ډلې ټپلې دې ته وګماري چې د سولې غولوونکي شعارونه تاوده وساتي یو څو تجرید شوي او پریوتې څیرې د طالبانو په نامه رامخې ته کړي چې ګواکې له هغوی سره د سولې خبرې او مذاکرات روان دي خو د اسلام دغه ابدي دښمنان دې پوه وي چې اسلامي امارت اوس له دغو ټولو بحرانونو او کشمکشونو د الله تعالی په خاص عنایت او د خپل برحق مسیر او پاکې داعیې په برکت راوتلی هم یې د جګړې په میدان کې د امریکایي زبرځواک او د هغوی د غلامانو ژامې ورکږې کړي او هم یې د سیاست او ډیپلوماسۍ په ډګر کې د هغوی ګردې دسیسې او شوم پلانونه په نطفه کې خونسا کړي